و د صورت د فطر نه صورت د فطر نشته صورت الفطر ځکه چې اخو ابتلاع ده کنه چې په خلو باندې شای ون غره کله خروب شوک نیوی یا او منا د فطر چې جوف تلور شي ګډه ته شای لور شي چې پاشه صلاح ته بدن وي پاشه پیدا ده بدن وي په پیزه دا وي په غږه دا وي کنه خو چې پاشه بدن فس پیدا وي پر شدو ته خو د بدن پیدا نشته په دې به شي بلکې غژنه دردوي خوږوي نه نه منا دې فطر ستا پر شي چې جوف تدا شي لوړلو چې پاشه د بدن صلاح پیدا و او نه صورت فطر ستا چې ابتلاع دو بخلاف ما اذا ادخله الدهنه په خلاف ته نه چې تیل غړي ور وچوي غژې ته پاشه کثرت فطر نشته منا دې فطر ستا ځکه چې دا شي کنه د ویشو له یا غړي شه ادې د پروا چې ویشه چې کنه هغه تکلیف ختم کو غش خوشېږي کنه خوش لري کو قاضي خاني سوزاري کدا تفسیر کړه دا د هدې ملو وطن دا و دې هدې ملو هم سره او پیواز مناشوي سره یګه فرق کړه چې کچېره کنه خود به خود ورنه وته پاسره غنمتې ډیره غیرته کوي بخپل لوړلې عالمونه خپل یو شرادو په د کول شي په مشکله مسله باندې خپل غور کو د متفقه مجلس تحقیق مسائل حاضره نه رمن سينار وګړي هي مسله چې څه ګلونه ګونه استفتل ور شي او ا اجتماعي فکر وګړي بیا په رجب شعبان شي بیا کنه هغه نه رمن ته ملتان ته لاهور ته په اسلام آباد ته دغه مسله مفتي نه وګړي مې پاک ا ي ك ا زريا بندي ن و ت د ا مسائل بدل هو چې بدن ته ساين نه ودي په خپل جنم تري د کايبو هغه ښکار یو ډاکټر پیش کړو چې دغه سترګه شي دغه په د کوم شي چې کې مکه شکلې ده په داسې غور ده د سترګه شکلې ده په دې وخت په داسې غور ده او دغه بشاد ویره کله کله چې چا نه زری بند شي په دا باندې نازل وروزي په غور باندې به دادی کنه دغه یو علاج طریقه د بیا ډاکټر سره په نه بوسي په دې باندې په غور باندې دغه باندې په دې مل وی کنه صفای کو بیا سروي خاص کو بیا عشق پر روانه شي او په غیر باندې تراشه و چې غیر بنده د غیرو ش بالکل سروای نشته هغه ش بالکل باندې دابتا او فقهالی کی چې کچره غشته او دوی خو د وچو لا خو متوی متوی او په یوه شي کنه ا دې قاضي خان اختلاف کړل چې کاچر خپل لوړ له بیا هغه نه متوي او کتور و چې ولې کړه بیا هغه متوي په چارو چې هیڅ په سرت بنانه مت نه کنه کده وی ور و چې وې کوي بل لوړ شي کاکه خپل لوړ شي کتور و چې وې کنه کچې دې فقهای بند سمري چې بنده که جوف په طرف باندې دې څه کنه سمن فل سروي دې غیر نشته و دې جوف میر شه غیر بالکل باندې د خلې غوندې نه ده چې پیزه غوندې نه ده مې چې بالکل باندې به خو نه ده په تیلې متوي رجا په غیر په تیلې باندې نه په دوی باندې نه ده په یبه متوي او کچېره خلوص وي دې څنګه د خلوص ته خلوصي بلی خلوص نه ده مشاهده اسو چې خلوصي بلی په چار دوه کنه شاته بیا په یبه متوي دلا یبه شو بالکل خنه په یبه شاخه خلاف نه وای کنه و د په یبه شکن آی مثلا سری کې چې په یبه باندې چې غسل وشي په باندې نه موتیږي د وی چور چې په باندې موتیږي ا قاضي خان خو دې مر کړی دی کړه چې هغه سره څه ورګټلا چې تیر نه په باندې موته بلی دي خو چې خپل نه ودی په خو هیڅ کامت نه بلی هدې مولو یا نره متونه کې ته مینه خو کړ په یو سره ته په یبه باندې موته بلی که خپل شي کا دای ورچوي کنه اکا دی خان د یوش په روخه سره ایت ادبار وکړ چې کچره تو نه نسې بیا متیږي مونږ په چاره کنه چې په دویا متولا کنه چې تل ورو چې به دوی ور چې پای به متبلا حالانکه هیڅ دی و دې کنه د جوف مشه کنه منفذ نشتا او باندې هغه سره دا اشکال بیا دی پاور حل نکړو درې ورځې میټي وندره مسله وه مفتي رحمت صاحب ژوندای وو البلاغ صاحب د مضمون بیا پېښ شو نه را مفتي ته پېښ شو د موش په لار پښتنه نه وکړه که ډاکټر نه ډاکټر عبدالواحد مفتي دغه ولا لاهور مفتي صاحب ده بل مو کا پښتنه ورکه موته چې هغه مسلې سو نتیجه وروتله د هغې ولا کنر وروتله دوی چې نتیجه خو سندر وروتلی خو چې مو خپله فکر ده مثلا خو نشي بدلوله په کالي کې چې په غیر باندې چې د ویور وچه وي تیل ورچه کنه دا به موتېږي چې دا وجه ده بدله شي دا وجه نه پېښوي شي چې کنه چې پر کا غیر چې دا جوفته خلوستا یا دماغ ته خلوستا دا وجه بدل چې جوف غش په خپل دا جوفتا ظاهر بدن نه دا جوف بدن ده دا بطن حصہ ده چې تلوړ شي دا بطن تلوړ لا باطن حج دام نو چې ګټي ته لوړ شي کنه دا وجود باطن حج ته لوړ نه بس دا وجه دا, دا تعلیل لا بدل شي دا وجه دا دلیل لا بدل شي متوله ولا بدا یو کله عمره ته خیبک تفکر وکړو عمره ته لوړو رمضان شب مسجد نبوي شي وا لایبرری دو ډیره مشهوره لایبرری سره په جماعت بالکل په میون شدو سه چاته دو مزګار مزګار مستان به شي ته ورچګه د با کتینم قتل هر امر کتیبه نشتا په جسه په شکه سه اتفاقا دا قانون شفا د ابو الاسلام کتاب دا مری ونه ډاکا و سه جلد دا غي شو ايو جلد مرو خصلا شفا صدا صفا عربي باندې مبني په پیړي چې دا کښنسته دا هغه ته فکر نه غیر مسله وروسته تشریح العلوم په غیر باندې چې تحقیق کې ریسرچ وکړو غیر ریسرچ سری یو ظاهر حساب او یو اندرونه حساب ظاهر حساب شي واخو د پیس کدو دا نرما چې وتی پرتی شه دا کور دا د پلادو دې فائدې څه پیدا دي دې څه پیدا دو دا غ پیچ چې دا داسې پیچ نو شو دا غیر دا پیچ جوړ کړی دغه څه پیدا دو لو سپیکر خلې وندې دا کنه او نه نسې په غیر شي کنه غیر شي نه نسې هغه دي اجزا دي په دا غو دا غو بولی سره لیکلي په شي چې وفي باطنه سقب خفي ايضا وفي باطنه سقب خفي ايضا عبارت مسره ولي کولو اې دې کې په باطن شوی جو خو خفيا وي چې سروایا شته په باطن شي خفيا ونده سرخ شته په شي د ما دې کوم موج فقها چې سړي کړی دي فقها دې هغه وخت کې سکه چې ولې خو نه دا لیبرټري وي نه تجربه کې وي کنه خو چې سي دې لیکلي دي سکه کتلې دي به کنه عادت اصل کلی دې کته نه دا غیر بند چې دایو دا هغه متوی چې په غیر بند رضا متوی چې ګسته کتل و چې وې کغړی و چې وې کدوې لورې ششه کنه دا غلی کنه چې ته سروای پښې دلا پرې غشه په کې سره وایښت ده خدای یې به ولا مسله بیا پته کېږي بیا یو ورته سره وای وی بیا هو بدن ته چې سای لوړ شي بیا کا پیدا لري کوم لري سامان فز ده پیدا د نه پښې نقصان دی پښې خو چې یو رخټه ته سای لوړ شي بیا په خوري رحمت دیږي چې سره وای وی هغه ولا خبره بیا په شپته کېږي کنه شا البته کله کدي خان ولا خبره وخلې چې دا روچې وي موته شا ځکه چې روای د په شو خپل لوري شي به کله کله چې دینه اختراز ممکن نه د خپل د غاصه خلق او د سینا کو غسینا کو هغه شي تایل شي به اختیار ده کدا وجه پېښ کړي چې خپل لوري شي هغه به اختیار وي اختراز نه ممکن بیا د لګي ونه کې ساش وره يا غن وني كي ساشولا يا مج وني كي ساشولا و چې کزدن وي خو بیا کنه په خپل اختیار سمل کړی دي واکه سمې بیا ته یو مګر واکه سمې راشه چې سمې ته وکړه به دوی چې ټیک ته غابي په شه سروای خفي خو اده مسامه مسامه انداز ده خلوص سروای نه ده خو فقها چې د متوي بل واجه خو فکر ته نرسي دا مې بيشه چې فقها یې کړه سروای بيلي هغه سکب او د سروي انداز ورو خاصه لا کنه او اس چې کی معلومون دي کنه اس لمون دغه اختلافي مسله پرې شي دوی د تیلې او د غړې دوی د غړ ولا کنه په دې باندې کنه یو راي د غاستو چې په دې باندې نه متیږي ځکه چې سروای نشته پښه یو راي د غاستو بهر ته چاته به فتوا نه ورکوي ستا چې په ګډ باندې چې په دې نه وتېږي که نه خبره خې نه اختلافي پوتې ده که نه ځنه خلک نظریه بدله شوې د عشق په باره شي ولو داوا جایفتن او کچېرې درای وکړو د خېټې زخم جایفا د خېټې زخم ته ویل شي خېټې ته بړاوي او عامتن یا درای وکړو د دماغ د زخم عامه سار زخم ته ویل شي چې بژاوي دماغ ته زخم رسوله وي خلی خلاصه وي بې دوا ان په دا دوی سره بې دوی سره او سره اله جو شي او دماغي افتر بیا دوی ورسره کنده خېټه ته ورسله اجایفا د خېټم د پیورې زم درای کولو بیا غ پی خېټ ته ورسله یا د سار د دماغ کې د سار د پیورې علاج کو د ورچوله به د ما تور افتر راي مو ترفه عند بخنفه رمله د وجه د نته یکون نه پر سره باندې دا سا یقین شي کله چې خټه تر سره ده یا د ماغه تر سره ده لیدل شي نه نه سای دا یقیني پته نه راګي تر سره ده لانضمام المنفذ مرتن و اتساع اخرى د وجه د بندل د منفذ نه کله کله کله کله زخم خلص سره بند شي سره ویر شي ټیک ته د زخم او د جایفا د خېټې ته بژاو کله کله د سره ډاکو نشي خلې سره ویر شي د ویر وچه په سره په خلوشه د کنه کیدا تامې پشه و اتسای خلا و د واجد ورتول نه کله کله کله کله خلوش شي ورت شي کما فی الیبس من دوا لکه په وچه د وی شي امام سیبا متنبی چې وچه د وی پوچوي چې ته پډل مډل وچوي کایسار زخمی کده خټه زخمی امام سبې چې په دې رانه متری او پتون د متری فیزداد میلن الى خفل بیا زیوت شي میلان لوند په طرف باندې زیر کو بیا دوی غالب ادا چې دا دریمي غالب زنده ده چې دا دریمي فیصله جو فل دا جو سره سړي و د فقه اکثر مسئله کنه په غلبه تو زن برا دی یقین نه ته شرط ہے فقه مسئله پر غلبه تو زن په چار ده بخلاف الیبس په خلاف الیبس نه چې ادي کا غریب مونږ چې نه رسړي لانه تحلیل ذکر سره ته رسیدي همزه په کثرت سره ذکر په خلوت چې حکیم سره وای دا دې ته دوی چې ولا لم یفتر دار فنه متوي عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله يفتر چې متوي وهو قول وقول محمد مسترب فيه اما هو ځکه کله هغه مسترب ده په دې شی متردد ده چې متوي او کني متوي امام ابي سويل چې متوي هدي مولت ته پته نه لګي چې دا کوم سواجه په شوي چې متوي امام سبي سواجه چې متوي او په طریقه د ځون سره چې فک ان هو کان به سپر مده ان بينه هو بين جف منفذنا یقیني خو نشو ویلا هو کنه ګویا کې واقع شو د امام ابي سب سره څنګه چې د ذکر و د جوف میشي سروایشتا ا جوف ا خېټه و د ذکر میشي د لیار خلاصه دوه چې مسله هغه منفس تا او که منفس نشته دا د ډاکټرونه مسله ده دا د باب دي تشریح الابدان نه ده تشریح الابدان د باب نه ده کنه چې طب ولا ډاکټرونه سوي کنه میډیکل ولا چې دوی ته کوم سروای شته او که سروای نشته که سروای وي به امام ابي سب صاحب کنه امام حنیفه صاحب به خلاف نکو او که سروای نه وي به امام ابي سب کنه سره خلاف نکو کنه ومن ذاك شيئا ا د ر ا بلا مساله مری مشره چې کوم یې جزئیات د ویل کنه دا مساله مو ویلا چې سار کې غړوي په باندې رجانه موتیږي سار په غړ کې په سره بدن غړ کې یا سار غړ کې په سره رجانه موتیږي حالانکه هغه نه نه وتل په سار باندې د دې پر غړوي کنه چې دا تیل مې د غړي کنه یې په د ساسې چې کې ماډي کې دي یې کوم دماغ دي چې تا تندوره ګډوله اته ورغله سړي په لموله باندې روزه ده موته ری حالانکه دې پر لومبي شچنه نه کنه ګرمي کې ریشا یې نه پښتور کې کنه اگر هم شي چات تور شي جوړ شي په لموله باندې روزه نه موته ری او ذکر مسله وکړه چې ذکر شکنه ا ت ا د وی و چې وی تیر و چې امام خفاف چې په دې باندې رانه مو تیری واجدا په شوی چې مسله په شي خیال شوی دو کنه نه نه وتل د وی غیب شولا خو زیوت نه زیوت مسنه ته درور شي جوب ته خو نه تری میداګه خیر ته خو نه دی مخجوفه بطن ته او دماغ مطلق مسله وکړه چې په سار شي زخم وي بژه کنه بژه زخم د وی و چې رجا مو تیری ګړه شي سروای دا په د وی و چې رجا مو نه مو تیری هغه څه چې دوی چې پر ځامن نه موتېږي ځکه چې کنه هر دې څنګه کنه خلاص پیوي سترګې ته چې دوی چې پر ځامن نه موتېږي ځکه چې سترګې کنه ا د ماغه سره د ګډه سره سروي نشته ده ا د ټوله مسلې نه چرمنی مشله دار ملي مشله چې د رجاو په کې مشه کله متری رغا په دې دوه خې مودېږي یا جو فې بطن ته چې شای لوټ شي ای منفس په ذریعه یا جو فې کنه بطن ته لوټ شي شای منفس په ذریعه باندې زخمی نه سجدا دوا زخمی نه وختنه زخمی نه وختنه چې کچا چا کنه ورین بشاو اچا ورین بړه د پیر پیر گئی په تلی وایته دوی ور چوا کنه نه نه په پټی په سب پر تړه دوی په شبندوا ملای نو وشاله جو في دماغ ته چې شای لوړ شي و تر ژامو تیری کنه ای بدن بل حیثیت چې شای لوړ شي په باندې ژامو تیری هغه چې د سروي په ذریعه لوړ شي مثلا په ذریعه نه ا دې کې مسلې نه د انجکشن ولا د مسلار وتلا ډریپ لګولې کسا یا انجکشن ولا کسا د مټ ولا وی د راګ ولا وی ډریپ مسله کنه ولې خدای نه وی چې دې په غوړې او فقاه خدای نه وی کنه دا مسله دې ته نه پښه خو مې سوه دې څخه نه ولا د سبق مې ویلو شاته د کیسې خو ا ب ر م غ ن ر و ر ي ج ي كنا غير عن الحوادث كنا يتعاقب كان متعاقب الوقوع ده حوادث پر لپسير سي ده حادثه هم مش در پیش در کنه چه رجاش مش تستنه زرات پیش رجاش کنه په مرتا کله ستنه وته وی کله ګړه ګړه ته ډریپ ته لګوي کله راکته وی کنه دوی دو په دې بدن صلاح ته چې په دامن ته رجام متجي کنه متجي او مسئله پته خو ولا کېده چې دا کوم تعلیلات او د وجوهات یې ټیر کې چې کنه چې کیما مثل خلاصار یې سره دوی چې کنه د رڼا وته متری چې خېټه ته خیلوړ شي ا بدن بلې حیثیت نه خېټه ته شي هغه د منفس په ذریعہ باندې یا دماغ ته لوړ شي ستنه ولا خو چې راګ ولا نوی غشه ولا دو هغه د سرمن ور بلا کې غشه ته دوی ورته لکه دوی چې کی مغشه ته دوی ورته لکه دا خو جو په بطن نه ده به دا دې که خود نه مر یار به وحی چته یا پناه شدو یا چته یا زخم دا یا کنه ته بادو به هغه کنه هغه شنه مسامه په دریا باندې زویشي بدن هغه دوی ونه زویشي زویشي کنه بیا بدن شړانګه شي اې دې تاور چې کې مې کې مرجان ده نه اخو د مسامه په دریا باندې دوی لوړه چې کې مرته مې ورته راکړی و دا رنګه چارک ته ولا شي دا خو دوی خو جو شبتن ده نه لوړه نه جب خدمات نه جو خدمت نه تړو د راک ته ولا کنه عراق په دریا باندې کنه بیا دا به د عراق نه مساله په دریا باندې کنه په بدل شي تقسیمېږي تبار سي چې کومې کبي مرجان ده کنه مساله په دریا باندې په خپل هو کنه جو خدمت نه تړو شي نه جو خدمات تړو شي دو نه دی وجه نه کنه پښتنه باندې کده راک وی کده مټ وی کنه په دې باندې رجانه مو تیږي ځنه خلک سره داغه وساس د مریون کچ بیا دی په دې مر غړای وي بدی کنه صاحب په باندې فکر ځان متې دي هرځه خو په سوس کې هم متې دي پښو دې لټ دې فرق څه پښه چې ډېرې وته متې چې لري بنه باندې متې دي کنه یو چې متدلا به کنه یو سي سر غاستل ویا چې متې په باندې متدلا لټ دې کسان دو دریپ ته وی ډکنه ډاک دریپ تا کنه یو سر د وې د پښه کنه خو چونکه چې پکې می دا رښه متې دې ته دا د وې نه دې می دا فرق ته دې می کنه بیرګ نه مسای په دریا باندې کنه جذب کو د زو قوت خو په دې ژبه شي شدا کنه هغه چې په دې ژبه خیر دی دا چې په مخ ورګه په شچګه شي هغه یې ور حل شي ای خوان دې ورګه ته وځي به ژبه مخسوي کچې دا تریو دا تاریخ تاسو ده کنه په دې باندې رجحان مو تری چې دا ژبه کوم ده خوان مخصوص کو چې دا تریو یا تاریخ وو لعدم الفطر سرطان معنی ځکه چې فطر معنی نشته پر نه فطر نشته پر خو نه سرطان نشته چې هغه ابتلا ده کنه چې په خلق په خلق باندې شای نه وځي او نه معنی شته که چې دا شی بدن ته راوته چې پښه د بدن فایده یې کنه دا شی بدن ته راوته خو په ژبه باندې کنه وړګې تیکړه لوړه ختم نه کړې دا وته چې وړګې تیکړې وي کنه او کچره وړګې تیکړې نه وي کنه بیا خو کنه هغه شی دی وسه کولو بیا کنه هغه وړګې سره لوړ ودن کړسله تیر شوله د خو د رضا موته دو بلکې خو کفاره د مشپتر نه وښتله چې کزنه څه کړی وی کنه اگر که ته سکو کې پنیاد باندې کړی چې سکلو دې شای کنه هو هغه شای دې بکا ورسې به کزدن هغه ورګې دې تیرې کړې تیرې دې کزدن کړلې دا دا خو دې شای کنه اوس خو سکلو ودا خو دې وخړلو کنه به رضا مو ته بکې پته وړي کنه پکې په دې رضا مو تیری کنه اکه په نشاوت کو د کې په نشه دې پر سمري بل په هر څه پشه و اول که چې په الف تیر شي وته به نشه کړي کنه دماغ ته چړاو شي به وته نشه اخوان نشه وته به ترې کړي واسه ورګه چې تکوا تکوا کنه به نه شي نه یو ځای چې کې پچوي یې څنګه دې پچوي ا دې کنه شه پر چې وکنه شه کنه شال شروع کو کنه ان شه وته ور کوي کنه چې دا ورګه سره ځای کا ګډ شي کنه او چې ته ورګه تیر شي او ورګه فل دکې په سیمینار یې شوی کنه ترخ به آلت به تریزه ولا گیری نه پکې باندې رام وتی دي ويكره له ذلك او دې پر دا خبره مکروه ده کنه سکل ته مکروه دي سچ سک سای سکی کنه شای وسکلو به د وړګي تیکړې یا پر خپل پښو مين دلا کنه اگر کله رام وتی هم مکروه ده لما فی من تعرین سم الفساد په داسې کنه پښ کول دي درجه دي فساد تا ډېر فسلان په ته درجه و دې متکم ده سکل په مشي ډېر فسلان په ته شوی ويكر المرأة أن تمسح هذه سبيها طعام إذا كان حامل بود المكروه دي شده پر چې دوجي ورکې دي پر کفارو تجي إذا كان حامل بود او چې دې پر دې کنه چارا و علاج وي بچي ته کنه شدا بچي دې پر خرو کنه خان په شاو دې یا په غاز مت ډیپ کو بیا په خلوشه ته پسوي پسوي به بچي ته ورکوي دا مکروه دي اگر ورګه په شریکوي کا چې مورګه لوړې رشي کنه بچي ته پښو کچېره کنه دغه مجبوري نه وي بیا مکروه دي به دا شکی بچاو د پره به د پخلو شي شایو تر ریل به دا مکروه نه دي صيانه الولد ا بچی د بچاو د پره الا تر ان لها ان تفطر تنوینه چې فت دار را کړه و د چې رضا نه نصیب اذا حا په طلب ده چې کله په بچی باندې ډېرېږي چې بچای شو دروي چې زره شي نه سر کنه به موشه به شو دنه کیږي بچای به لوړې تر نه کنه بیمور به شي یا به مر شي کنه دته دا غره وځي چې رضا ته پرېږدي بیا سکل خو دې ته راولي چې سکی دی ومد العلم کې لا البته که یو شای دې کړلو مشتری یې څخه دې دوري که نه او هغه شای که نه اصیل یا کچا یا ذایقه یې کسې چې ودر هغه شای چې زه غوړه که نه هغه خو هغه شته پښې که نه شته پښې اشترا په نیت کې نه شای کړو سکلو د پاشه فقها به اختلاف ته کوي چې مکرو دي دا خدا مرا زوري خبراندو کنه چې ته بل څه کو تر وړه ورکی مې کښتا چې رټې بنوي کنه پابند وساکا کنه یا دا مرا ور وکړه کنه چې ته هم بیا شپېرو شا کنه یا نه مرا سره یې سره کنه شپې به وساکا تا کنه سبو ته به سودو وکړه کنه دا خدا څه کړم ایمرجنسي کیسه نه ده دی هغه ولا اشاره ولا دی وجه نه کنه زنه مکرو کې ته زنه جزات ورکای چې نه مشتري کې یو شي کنه کوی یو کا فاتنه کې پځوي کا پته لګي به دې پرانی مکرو دا هو کنه بکه یو خوځوی نه دي د خوځ کنه په خله سره فورن کنه هغه غا د رنگ شي کنه اخو وی خله د رنگ شي دا غا جوړی کې چې اول ورشي آیا چې شوی دا ځای کامه کتر شوی دا کنه جوړی جوړ جوړ شوی دي کنه ا ځای کا ختم شوی دا کنه بیا هغه وشای کې چې اسی شي دی ورشي ته پیډه پر کنه سندره کنه ځای کا اند پته شوی تامین ده پته شوی کنه دا هغه کا چې ته په پیډه کې چې دا رزق کنه چورا چورا کې دی بیا هغه خو بیا متوي او چې نه چوره کېږي بیا کړی چې نه مکروه الا انه يكره لصائم لكن بها دي ردور دي پرا دي مجرق نه يلي مكرو دي دي جوله لما فيه يك نقصان دي وجه دي پشا سر نقصان ده من تاريخ سو الفساد چې پښ کول دي رجدي فساد تا جوله جي جي کنه چې ته به اختیار به دغاس چې نه تیر شي ولانه يتم بالافطار بل دا چې د صائم متمتګيري په افطار سره دا چې نقصان وایي کنه شارب ته مضاف ته دی مزر ده نشته بوک په سترګې تیرولې سره او په برېت یې ګډولې سره څه بوک نشته چې سړی کاسې کنه برېت مې ګډول داسې زمینه مسله دی رژې مسله ده یا سترګې تیرولې بیا څه بوک نشته لانه نو ارتفاق ځکه چې یو قسم پیدا و خسل دی ابرت مې غړې کړو چې مستون مې شي پستو غونې وی کړو خلی درشي یا سترګې کچې تیروي کچې نظیر مې رګې سترګې مې سپاوي دې پر خلک تیروي پیدا و خسل دی د عاشورې په لبون چې لسم محرم ای محرم د سریخ ته چې عاشورې ورې دي که نه چې ته حدیث مبارک ته اگر که ضعیف ده چې څوک په داول باندې سترې ترې کو که نه آبې به لچنې کېږي نه همېشه به نښه نښه په لچنې کېږي به نه همېشه یا عاشورې په سترګې تروي ولم چې دغه څه خصوصیت پوي که نه ای دې ورې سره او په داول باندې رژنې ورا مستحب دي او نبی سم دعوت ورکړه د رژنې ته په دې ورې شپندې خو سره یو د مختار ورسیا سی بلی هغه د سیاوی مخالف په پټی څه بلی دا رټه دا څه په صفه به چې دا جوړ کړل سری څه کنه اې دغه سیاوی کنه خلق دی کنه خوارج بلی دا خوارج کنه اګه دغه هغه جوړ کړل دا دغه خزون حدیث جوړ کړل چې پلار باندې سیا متم کو کنه خطه لا لغړې کو خطه نو غندي چې بیا به زړې خطه وی کنه شاه او ګر سرینا وی کنه په دور باندې هغه سخت ویر کو کنه هي د پر دې دا مسله جوړ کړی چې کنه په دې ور بل سترګې تروي څه سبب دا کنه چې هغه دې دې ته څه چلش کې کنه ګروپ کنه هغه ګروپ په پیروال شي هغه سیاوي ته کنه بهر تقدیر کنه حدیث ضعیف یقیني ده ضعیف ساکه خو سنه منشای موجوده ده کنه شته سنه سره ولا باس بالاکتحال للرجال اسی سترګې ترولې بل رګړي چې سایه سترګې ترولې شي کنه چې نشته بوک په سترګې ترولې سره نه دی پره خو اذا قصدا به تداوی چې مقصود په سره تداوی وی کنه درای مقصود وی چې سترګې کې خلوپ وی نظر ټیک نه وی هغه به پر تروی کنه بیا سبو کې نشته کنه چې نظر دې شکوي دون زینت زینت نه مقصود سترګې حال کې زینت پر ډول دې پر تروی کنه زینت نه مقصود تداوی دې پر ټول تروی کنه اې دې وای بیان دې مکروه او مری مشه چې کچېره کنه ا زینت ته پروي بیا خو نرینه چې هغه سترګې په سوي کنه بیا دې پرې کړه چې هغه وی تروي کنه چې خلی مې شي بیا خو مکرو دي ويستخنو دون شاربه او مکرو دي کنه کلول دې برته اذا لم يكن من کسي زینتنا شدي برته کلول شدي کچې د کس زینت نه وي لانه يعمل عمل حزاب ځکه چې دا د نکرې و د حزاب چارې کوي کنه وشتول پسوي او کنه خلیوي ولا يفعل لتطويل لحيته او د ژیره وی دوکه د پر به کنه د غړول نو کو چې ژیره مې وردا شي اذا كان بكذا مسنون چې مسنون انداز باندې وي چې یو میټه دا اتر سولي وي بیا دې کې په دې نیت باندې سايز ژیره مې چې کې مې وردا شي کنه غړول سره وردا کیږي اذا كان بكذا مسنون چې مسنون انداز سره سولي وي کنه هو القبضه چې قبضه دوزه کچه څه خبر خوند کچه وردا ویردار کې دی جوړه وکنه کنه یو چا مقدار پیرا شو دا کنه په دې نه ویردولې کنه څه هغه بر خلو دا مطلب چې چنه ویردا شوی به دا کنه ار کاټا کو کنه کنه که ای پرېښوله دغسې پرېښوله فبها دغه رغه دو خپله یې که نه ژیرې ویږدېږي که نه ویستونې که نه خوراور دی یا دنه ویږده شوي دو نه لنډه کړې که نه او که لنډوي یا که نه بیا رغه خبره د لنډولی شي خو د قبضې مقدار وي که نه چې یو میټر رسوي په دې نه زیوته خو بیا غزه مزه لګولې سره وی کنه خبر کې مکه غزه مزه لګوي کنه چې ډیره په کاله کو کنه بیا سره رنگینه مګره په مخې بولا کوي کنه چې مم سره سره په غونه مې دي کنه کنه دا مکرو دي کنه نرینا نرخو نروي سړیا کنه نرخو مج کنه نری به به زونه مجاهد جوړوي کنه جس کې دا ببل ځان نه منوي شي کنه ببار نه منوي شي کنه دا دې څه دې چار دو کنه دا سنگار دا څه چار دو کنه میک اپ تا غشته لګوي کنه ا دې ورته شي دې پرونی مکرو کنه خوندون يفتا كنا ونرينا جدو كنا آغا بها هغه یو دشمن دا کړ شیر شي دا ځون شي کې په بلزان باندې سر جوړوي کنه یو زینت ته جمال ده جمال ځون دا جوړول چې صحیح کنه بدرنګ نه شي کنه عیب نو کړ شي دا ځون به ملنګ نه جوړوي چې حق در پکر کېږي کنه ملنګ باندې جوړوي کنه چې ته په عمر باندې چې تسنیه ته کنه تل لور لګوي ډیر ته سیر نه ور لګوي نه مل پته راوي کنه نه نکینا لاندا وی کنه یا هر وخت برید سر وی یا د نکینا سر وی کنه دا د وقار خلاف د جمال خلاف تو کنه چې سړی په باندې لشي درین دې شي کنه کینه به د کاټ وی کنه مشتون به د ډیر سر نه وی کنه او چې تا کنه یوانی مو شمل دا پتر وا خړا وایا کنه او ارس دې ارس غړولې و د ارس شمل تر ولې به دا زینت تا کنه دا فلسطین امر شهر به نه لګوي کنه دا به مکرو ده